نو چې پنځه ټیمه یو سړی شواروس کې مونږ کوي نو پاغه ګنا د پاتې کیږي واړه ګنا لوی ګنا خدای ته په وس کې ده نه دی کوي کنه لکه شرک شو لکه سنا شو لکه لواتت شو لکه جواری شو او صاحب کنټرول کیږي به کواغه او دا به اختیار ګناه وړ دا خو کله سړي اختیار کوم نه به زه نظر ولګي به زه خبره خو نه کله وخیږي به زه لاس استعمال شي غلطه نو فورا دا غیر پاره موس کوت واګار الله قبلې رواه مسلمون الغمر الكثير ولی که د مشرک سره تعلق وساته هغه مشرک بستا جنازه باندې ودرېږي نو چې جنازه باندې ودرېد نو داغه جنازه څه فایده نه کوي تعلق چا سره ساته واحد سره مؤمن سره چې هغه شرک نه کړي ابا خامخا ستا جنازه ل راځي چې په جنازه دې ودرېږي نو الله تعالی جنازه داغه معافي کوي خو شرک یې نه کړي موحدان وي نو الله داغه سلويختو کسانو جنازه په وجا داغه مری الله معافي کوي داغه شفاعت قبلې پوه شئ کنه رواه مسلمون نو د نیکانو خلقو سره مرګرتیا کو اقا نیکان به جنازه لراځي په مشرکینو کې او تاسو د مشرکانو په مقابله کې نه اس کې نه الا تاسو مشرکانو په مقابله کې بداسي الا مگر کشارت البیضا پشان دا ویخت سپین فی جلد سور الاسود پاغا سرمن غوی تور کې تور غوی دی تک تور او پا سرمن تور دا پای کې سپین سپین ټاکی دی نو دا سپین ټاکی په تور غوی کې کم ښکاری کې تور غوی خو ډیر دی نو کافر به په شان د تور وی او تاسو مثال په شان دا سپین دا وی سپین دا کمی ګډیر وی کم وی او تور غوی د غوی ډیر وی تاسو به کم یې خلکو ته برګ وای نه سور وای ان سورواله پکې ډیر دی یا یو ټاګه پکې د سره د توروالي دی پوه متفقون علی څنګه چې هغه ټاکي کم وی نو په قیامت کې به تاسو دوره کم یې په جنتونو کې یعنی په دې کافرو کې مشرکانو کې یعنی جنت ته ډېر کم خلک دي او زیات به کم خوځي جهنم ته متفقون علی کافر ته چې په جهنم کې کمزې ده نو ها نو هغه به مؤمن ته نه بچا ته پاتې شي کافر ده خلفه الکافر فی النار خلیفہ د مؤمن کافر پور کې د مؤمن خلیفہ څوک دی کافر په کوم ځای کې پور کې د مؤمن خو ځای په اور کې مو کنه نو هغه زید مؤمن چې په جهنم کې وو نو هغه بچا ته پاتې شي کافر دا خلیفہ دا ولانه مستحق لذالک بکفر زکه دا کافر مستحق دا غزه ول کافر دا غزه دی په سبب دو کفر دو دا ومانا فکا کوکا من النار او معنا د فکاک سره انک خو چې ته وړاندې نشوي ورته لو دا خلاصې شستا د ورنا ستا په دې سوق وړاندې شو کافر نو دا ستا په فدیه کې شک نه شو اے زما سزا دل ملاوي دا خو ته په زیزو شم دې بچ شو اوس کزنه نو ته خو نه بچ کېده کنه ک کافر کفر نکاو ها نو دا کافر د مؤمن زه د کافر ته پادشو د سو وجنا د کفر د وجنا والله اعلم الله خپویو معنا چې کم زه مؤمن لا په جهنم کې وو نو داغي مؤمن قائم مقام سوق شو کافر شو اقزه کافر ته پاتې شو دا ولې او ته پاتې شو په سبب د کفر دا لاندې دا دا دا ګناهونه دې کړیو خدای په تا باندې پټ کړیو څوک به په نو خبر کړي پټ می پاتې کړي وي اوس هم نشته هوا دا چې کم خلک خبر شي داغه د ګناهونو نو معلومیږي دا چې د الله په دې سزا به اخر کې سزا ور ګنا سزا ورته او چې دا چا ګنا پټ پاتې شي ته وو باسي نو معلومه ده چې دا داغه د معافي سبب ګرځي چې څنګه ول الله دنیا کې ګناونه پټ کړو نو الله ول په دې باندې اخر کې سن ور کوي سزا نور کوي معلومه ده او چې کم یو انسان په بد او ښکارا شو نو وای چې د نور ګناونه کړی دي او الله التم سزا ور کوي پوه بشک یو سړی اورسه د خزتا پدبار د خلولو یو سړی اولګی د ایو جنې یو خزه خپل کړه بس غالب شپه ټینګ نشو مخه له ولاړاله او بس خوخه شو خپل کړه ها انسان دې خو بیا په دې کار باندې سو ملامت یو سړی یو غلط کارو کې کړی دا ما سو کړو وې کوس نو ګریوان و دي سي پولیس ته بیا واده کې مړ مې کې بیا خو یې ټینګ نشم دینو بس ها دیم ټینګ نشه ځان بټینګې غوړې ها فاتار راغې دې نبی عليه صلوات و سلام تا فاخبرو نو د خپل ګناي خبر نبی عليه سلام ته چې پیغمبر دا نه وشو خو پوهه پینښ ځکه نیکي ور پسې کا پچا پسې په بدو پسې نو چې بدو پسې ګرځي حرامي توبونو پسې ګرځي او مونږ نه پاتې درس نه پاتې او دا ګناونه دي او دا ګناونه دي دا ګناونه دي مشکل ده چې معافي ملاو شي پوه شو فقال الرجل نو یو سړی ممکن ده چې الله دې معاف کړي ممت متفقون علی زمو نور داسې خوري کوشش کو الله دې موږ ټول ټول ګناهونه نه بچ کړي خو زموږ دا بس ګناهونه چې کتللی ویلی تللی غلط ده وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال او را یو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اذا الله پیغمبره السبت حدن زده سیدلې محتا ټینګ نشو ما او غلط کار نه دا وشو چې خزه مې خپل کړه پلا روانه او بس خزه ته مې لاس واچا خپل میکړه اولګې دم ته داسې انسان دې فاوا شراب مې نه دسکلي زنا مې نه را کړې او غیر دینا ولی فإن هذه الحدود لا تسقط بصلاة زکات دا حدنا دا په موږ باندې نه ساکتيږي چې زنا کوا بس منځو کا بس زنا ختم وشه شراب اس کا بس منذ شننا ولا يجوز للامام ترکها او نه دی جایز د پر د امام چې پری دی دی لرا اختیار د امام په دې کې نشتا چې څوک زنا کوي الکه بس منځ وو کې معافي ملاو شو دادا سے معافي ده کچې او خلته ولګي غره